ځکه په خوانو صحابه په دور کې قاری و عالم توي لکه اوس دور کې قاری هغه چې هغه قران یاد کړي علم قرات کړي خو نور علم ور سره ني دیو جن زمون فقها وایم دا و امامتی وسوک کوي چې څوک ډېر قاری دی د قران نه قاری نه مراد عالم دی او رستو چې خلق راضي خو تاسو د عمل پسې برازي هغه تاسو لره سیدې ځکه نشي چې تاسو یو لوی مرتبه ته رسیدلی رستو سړی د مخ کې مقام چې ته حاصلول شي او یو دام د چې باز وي دا مجهول را باز علماء کرام دا سی ویلي چې فقد سبقتم سبقا بعیدا یو دا چې دا صيغه بعضی مجهوله ذکر کړي دا بعضی دا صيغه مجهوله ذکر کړي دا بعضی مجهوله ذکر کړي دا نو روایت صحیح او اداره فتح د سین دا او د بار سبق تو او باز پکې زمد سین او کسره د باز ذکر کړي نو ګور کاول شنو معنی تاسو واورېدا معنی تاسو واورېدا تاسو نه مخ کې ګوره صحابه کرامو دا غي علماو ځکه دا بیان تابعین ته کوي ای در نډیر روان دي لار دین راتا او تر رسول پاتې کیږي په عمل کې دا معنی و وین خستم یمینا و شمالا او کچری تاسو رونیو هغه خې طرف او ګس طرف فسرات مستقیم نیغ نه روانېږي بلکې د دغه لارې نه کله خي او کله ګس طرف ته اوړی راوړی لقد ضللتم ضلالا بعیدا نو بشکا گمراه بشی تاسو گمراه شوی تاسو په گمراهی لري سره بیا وتاسو په صریحي گمراهی سره گمراه شئ کتا سو یو خوابل خواد دې صحیح لار نه کیږي